سخو عید دی او تخویف دی د عذاب اخروی یره دا د عذاب اخروی هغه خلق لا چې په یتیم باندې غي ظلم کوي او د یتیمانو مال خوري نو دا خلک خپل خېټو له اور د جهنم ورغورځي قانون شرعي د الله سره چې د دریو وجونه یو نفس وجل شي یو دا چې یو انسان را پاسېدلې بلی وجلې نو قصاصا هغه قتل کی دین دا چې یو شادي شودره او بدکاری او زنا یو کا سلورو گواهانو کاغه باندې دستور ګد لیدو گواهی وکا نو په د باندې به حد جاری کیږي د بوجل شي رجم او سنسار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه دا د قران کریم حصہ وا خو بیا تلاوت منسوخ شو او حکم باقی دی الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما کم شادی شود سړی او زنانه چې بدکاریو کی او دا بدکاری په غیبان دي ثابت شو سلورو کسانو وی نارینه بوي د زنانو گواهی په کنه د معتبر چې په سترګو باندې مو دی په بدکارۍ لیدلي دي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي دا الله حکم دی رجم کوي په کانو یولي او دریم چې مسلمان دی خپل دین پرې خود مرتد شو د درې ورځې پورې فقهاو ذکر کړي چې غل مهلت ورکول مستحب دي چې په دین اسلام باندې څه اعتراض وي څه اشکال وي علما ورلاغه اشکال او اعتراض ختم کړي که ایمان لو واپس شو خپخه ورنه قتلول بشي نو دریم په دغه غټو ګناهونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی چې نا حق قتل کول او په حق باندې قتل کول هغه درې صورتونه تاسو اوریدل نو په دې آیات مبارکه کې تخوعید د خلکو لا چې یتیمانانو سره ظلم کوي دا غي مال خوري تفسیر معارف القرآن دې آیات لاندې یو واقعیا ذکر کړي چې یو ولی او بزرگ دی یو بیمار تپوس لتلو بیمار پرسی دا سنت طریقه ده او رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی دی یو مسلمان په بل باندې څه حقونه دي نو په هغه حقونو کې یو دا دی چې هغه نه جوړ او بیمار شي نو تپوس لبور دی نو یو بزرګ ولی دی یو بیمار تپوس لته له دا عیادت او بیمار پرسی کولا د دې بیمار پرخه یو عیادت په دوران کې او فات شو مرګ پر راغی او په دې موقع یو دیو بلې ده په خوا کې به دیو بلې ده پاغې کې به د خاورو تیل چولیو نو سمدستی دی بزرگ هغه دیو بند کا مړی کا او خادم او نوکر له پیسې ورکې د جیب نه رويستي ویلاړ څه تیل راړه په دیو کې نور تیل واچول او هغه بلکا او خلق له وی چې دا دیو د ده حق تر کوم شي دی ژوند دی او د روح چې پرواز کو مړ شو نو سمدستی د ده حق ختم شو په دې کې د ده د ټولو وارثانو حق نه نو کې دې شي دا غي اجازه نه وی او په دغه رڼا باندې مو فائدہ اخلو نو الله والا خلق دومره احتیاط کړی دی چې هغه دیو باندې دا غي پرانا باندې فائدہ نه اغستې لیدل کتلی پینې لیکړي کم چې د وارثانو حقو چې تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره کوي الله چې کوم قانون مقرر کړي نو په هغه ترتیب سره تاسو مالونه تقسیموي امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې زمانه د جاهلیت کې مشرکان مټول میراث سړو لور کولو او مخکې در لدا ذکر شول په نارینه او سړو کې به هغه چاله ورکولو چې غبزوانو قوت او طاقت به او جنگیدې بشو کم چې به بډاګان او معذورین خلق وغیله به نو ورکولو زنانو لبم صبرخه او عیسی نوا فامر الله بالتسويه بينهم في اصل الميراث نو په دې آیات مبارکه کې الله حکم وکړو چې په میراث کې به نارینه او زنانه برابر وي البته د زنانه لپاره نیمه برخه ده او د نارینه لپاره دوه برخې دي شپږ د میراث صورتونه په دې آیات کې بیانېږي درې د اولاد بارکه او درې صورتونه د مور او پلار د میراث بارکه او شپږ بیا ورپسې آیات کې بیانېږي دا کمی حصے چې په دې آیاتونو کې ذکر دي نو دې لغویل فروج وي هغه خلک چې دا غي حصے الله بیان کړی دي او د دې نه علاوه چې تعالی برخه ملاویږي نو غیر عصبات وي عصبا او عصبات دا غي وضاحت او تفصیل په احادیث او د فقه په کتابونو کې راغلي د دې آیات د نزول باره کې حدیث د صحیحینو کې راغلي جابر رضی الله عنه وایي چې زنا جوړ شوه وم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما عیادت او تپوس لراغه لکه مخکې تاسو واورېدل د یو مسلمان په بل باندې حقونه دي په هغه حقوق کې یو دا دی چې هغه ناجوړ او بیمار شي نو تپوس به کې عیادت به کې جابر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی پلار عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه غم جلیل القدر صحابي دی او په میدان احد کې په ډومبنو شهدا او کې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما عیادت او تپوس لراغه په دې بیماری کې زه به وششه وم بیماری کې تکلیف دومره سیوا او چې به خود پروت وم وی فتوضا النبي صلی الله علیه وسلم فصب علی وضوءه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دسو کو دا او دس هغه باقی وګ چې ما باندې راواچو لکه کله د یو بیمار سخت تبې ګرمي وګ په واچي چې تبته نه کوز شي نو دې وو چول سره زه په هوش وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما وخت نو ما ورلو یا رسول الله کیف اصنع فی مالی کیف اقضی فی مالی ما ورلو چې اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبر خپل مال سره سکوم کو وفات کوم پدې کې به څه فیصله کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب رانه کو خاموش شو حتا نزلت آیت المواريث تر دې چې د میراث د آیات نازل شو شبل روایت د صحیح البخاری کې راغلی وی فنزلت یوصیکم الله فی اولادکم دا آیات نازل شو امام بخاری بل ځکه دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړي وی دا آیات نازل شو چې یستفتونک دې صورت په اخر کې راځي قل الله یفتیکم فی الکلاله نو د دې لپاره به دو درې دې دا غمال نا شکری خې دې مړی دې ملي چې کوم مال کری خې دې هغه په دریو حصو باندې تقسیم شي نو دوه حصے بدایله ملاو شي او یو حصہ به نور وارثانو لای کشرت عصبات نو غیله به ملاوی مثال د تور یو سړی مړکو داغه دوه لونه یا د دوه سیوانی او شپږ زره روپۍ تنه پاتې دي نو په دې شپږ زرو کې دوه درې مې څومره دي سلور په دې کې دوه درې دي دا چې دریو اصول تقسیم کې نو دوه یو حصہ شو دوه بل حصہ شو دوه بل حصہ نو سلور ضرب دې ګول ملاویږي دا دوه ضرب د عصبات وي وان كانت واحده او کچر سیدا یولور فلح النصف نو دې د پار بنی مې سي پلار مړ شو یولور ته نه پاتې نیمړي که وصیت کړی نو وصیت چې ادا شي قرض ادا شي نو داغې نه رسو به مال تقسیمي او وصیت بم وارث لنه کوي د وارث نه علاوه بل چاله وي او وصیت بم د مال پدرې مې سکی او خبر ادا د وصیت خامخا کوي نو د مال د درې مې سینې کمو کی په آیات کې وصیت مخکې ذکر کو او قرض ورستو خدا په ذکر کولو کې ترتیب دی چې اولی وصیت ذکر کو بیا قرض باقی اجماع امت د پدی باندې چې په ادا کولو کې به قرض مخکې وصیت به ورپسې یو مړي وصیت هم کړي او د قرضدار هم نه نو اول شروع به د قرض نه کیږي په دمانه چې کم قرض او پردې حق نه دا غین د د د مال نه بل قرض ادا کول شي که باقی پاتې شو نو پاره کې بیا په درې مکه وصیت جاری شي او که باقی پاتې نه شو ټول مال په قرض کې لا روزي دي پرې باندې اجماع د امت د امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی او د علی رضی الله عنه حدیث او اثر نه هغه فرمایل چې دا آیات په قران کریم کې تاسو لولې وصیت مخکې او قرض ورپسې د ګناهونو د وجې نه دا زلزلې راځي سپینه یې ختمه شوه پر ځمکه باندې چې ګناهونه ډېر شي خاص کر بدکارۍ عام شي نو الله رب العالمین د ځمکه وخوځوي چې دا ما د دې بدعملو دپاره نه ده پیدا کړې او دا بندگان ما د خپل نافرمانی د فارن دی پیدا کړی صحیح حدیث کراغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله یغار الله رب العالمین د غیرت او غصه وردی او غیرت د الله دا دی چې بندگان یې هغه کارونه لراتل کوي چې الله په حرام کړی دي الله په بند کړی دي او رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي په یو موقع باندې یو صحابي د غیرت څخه خبرې کړې وي وایي تاسو د دې غیرت د وجې نه تعجب کوئ د سعد رضی الله عنه او زما د په الله قسم چې زه د سعد نه ډېر غیرتي يم نبی له سلام وي والله اغير مني او الله زما نه ډېر غیرتي دی وعلى آله وأصحابه أجمعين